منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسو یاست چې د انسانانو د لار خودنې او اصلاح لپاره منځته راول شوې ده تاسو د نیکی امر کوئ او د بدی څخه وزغورئ او پر الله پاک باندې ایمان لرئ يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون دوی تاسو ته هیڅ ورانه نشي در اړولای الا بلا دومره کولای شي چې تنگ مکړي که دوی له تاسو سره وجنګيږي نو په مقابله کې به په شا لاړ شي بیا به داسې بې وسې وي چې د هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسېږي دوی د الله پاک په قهر اخته شوی دی پر دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړی شوی دی او دا هر څه له دې عمله شوی دی چې دوی د خدای پاک له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحق وزل دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی خو ټول اهل کتاب یو شان دي پاغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سم لار روان دي د شپې لمخې د الله پاک آیاتونه لولي او دغه په وړاندې په سجده پریوزي أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون څه شی چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي دغه لګښت مثال دغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبوکۍ وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوځي چې هغو خپله پر خپل ځان ظلم کړی دی قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اے مومنانو د خپل ټولنې له وګړو نه پرته نور سره خپل رازونه مو وایي هغه ستا چې د ورکاوي له هیڅ فرصت څخه ګټه اخیستل لاس نه ورکوي تاسو چې په هر څه زیان اوري د هغو خوښیږي داغو د زه دښمنی داغو لخلې نه راوځي او څه چې هغوی په خپل سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دینه زیات دي موږ تاسو ته په داګه څرګند لار خونې کړې دي که تاسو پوه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې د پاملرنې څخه کار واخلئ خو چې کله در څخه بیریږي نو بیا ستاسو پر خلاف له ډیر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي هغو ته ووایه چې د خپلې غوسې په تاو کې عمرئ الله پاک آن د زړونو په پټو رازونو پوهیږي إن الله بما يعملون محيط که تاسو ته څه ګنه رسیږي نو هغوی خپکیږي او که پر تاسو ته مصیبت راځي نو دوی خوشحاليږي خو د هغوی هیڅ د تاسو پر خلاف اغیزمنه کېدای نشي په دې شرط چې تاسو له صبر څخه کار واخلئ اے پیغمبره د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپله کوره وتلی وي او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جګړې لپاره په موضعګانو نیولو موظف کول الله ټول خبرې اوري او هغه په هر څه خبر دی د تاج نه دوه ډلې دې ته تیارې شوې وي چې د زړه توب وښیي په داس حال کې چې الله پاک د هغو د ملاتړ لپاره موجود وو او مؤمنان باید یوازې پر الله پاک باندې داد ولري نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې یرغل وکړي بېدو په همغه شیبه کې به ستاسې رب درې زرو نه د پنځو زره نښاندارو پرېښتو په وسیله در سره مرسته وکړي وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به او دا مرسته به هغه د دې لپاره در سره وکړي تر څو چې د کفر پر لاره د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغه ته داسې رسوا کوونکې ماتې ورکړي چې هغوی ناکام خړ سترګي بیرته ستانه شي او د هغه جنت خواته تللی دی چې هغه لکه د ځمکې او آسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړای شوی دی چې د بېوزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غصه خوري او د نورو لنډپاري بخي داسې نیکان خلک د خدای پاک ډیر خوښ دي او لغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخنه غواړي ځکه چې د الله پاک نه پرته بل څوک دي چې ګناهونه وبخلای شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپل کړو ټینګار نه کوي د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې نه باسي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده هغه د الله حکمونو او لارښوونو ته د درواغو نسبتونه وکړل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا د خلکو لپاره دان پیلې تنبیه ده او له الله پاک نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت دی تخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اوس که تاسو تپی شوی نو لدینه مخکې ستاسو دښمنه ډله هم هم داسې ټپیان شوي دي دا د زماني خوږې ترخې دي چې موږ د خلکو ترمنځ اړو را اړو تاسو دا مرحله ذکر راوستل شو چې الله پاک دا کتنه غوښتله چې تاسو کې رښتینی مؤمنان څوک دي او دغه خلکو چا نه ولې غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله پاک نه خوښیږي آیا تاسو دا غنل د چې هم داسې به جنت ته لاړ شئ په داس حال کې چې لا تر اوسه پورې الله پاک دا نه دی لیدلی دا آزمایښت نه دی کړی چې په تاسو کې څوک هغه خلک دي چې داغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي محمد نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی د هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ په یاد ولرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي هیڅ پاکس د الله پاک له حکم نه پرته نشي مړ کېدای د مرګ نیټه لیکل شوې ده څوک چې د دنیا د ثواب اراده کار وکړي هغه ته به موږ له همدې دنیا نه ورکړو او څوک چې د آخرت اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغو جزا ورکړو والله يحب الصابرين لدينا مخکې ډېر پیغمبران داس تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډېر خدای پالونکي ودنګېدل د خدای پاک په لاره کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زمات نشول هغوی کمزوري ښکاره نه کړه هغه وخت ډیر زر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځوو ځکه چې هغه د الله پاک سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغه په برخوالي الله پاک کوم سند نه دی نازل کړی لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسې هغوی وژل خو کله چې تاسې همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله پاک تاسو ته هغه شی دروخ ده چې تاسو په مینه کې راګیر وي یعنی د والدی مالونه تاسو د خپل مشر له امر ته غاړه وغنوي د دې لپاره چې له تاسو څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله نو الله پاک تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا وتمبولئ ترڅو چې پر تاسو آزمایښت وکړي والله قدير بما تعملون در په ځکه هغه وخت چې تاسو په تیښ تزولېدلې هیڅ چاته مو بیرته د قتلو قدرې پام نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شادر پسې تاسو ناری وهلی هغه وخت کې تاسو د دې چار چلن بدله خدای پاک دا درکړه چې تاسو پر غم د پاسه په غم اخته کړئ ترڅو د آینده لپاره دا درس واخلي چې که څه شی ستاسو له لاس ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې پر هغه خفه نشئ الله پاک تاسو د ټولو کړو په خبر دی چې د سره تر پایه د حق پر خلاف وي دا خلق اوس وایي چې د دې کار په سر تر کولو کې زموږ هم څه برخه شته دوی ته وایا د هیڅ چا کې هیڅ برخه نشته د دې کار ټول واکمنۍ د الله په لاس کې عصر کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه ساته نه څرګندوي د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابه په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو دوی ته ووایه چې که تاسو په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره و چې کوم شی چې ستاسو په سینو کې پس دي الله پاک هغه وازني او ستاسو په ځینو کې چې کومې خبرې دي هغه را برسیر کړی الله پاک د زړونو په حال ډیر خپوهیږي د هغو د ځینو کمزوریو له امله شیطان د هغو پښې ښویولې وي الله پاک هغو ته بخښنه وکړه الله پاک ډېر ښه تېرېدونکی او د زغم څښتن دی يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اے مؤمنانو کافرانو غوندې خبرې مکوي چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پېښې سره لاس او ګریوان کېږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره والي نه به مړ شوي او نه به وژل شوي وو الله پاک دا ډول خبرې د هغوی په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکوال همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو